زمونږ فقهاوو تقریبا هغه څیزونه چې ناقص پاره د اوداسه دي په هغه باندې اودس ماتیږي لس شیان ذکر کړي دي چې په هغو کې اول خروج من السبیلین دی خروج من السبیلین کې وړې متیازې همدارنګه لویې متیازې د باد خروج یا همدارنګه د وړو یا د لویو متیازو ځای نه د کمشي یا د چینجي خارجېدل چې دا څلور صورتونه شول په دې ټولو باندې که زموږ یو مسلمان رور اودس ولري نو په دې باندې د هغه اودس ماتیږي اول تشې متیازې دویم ورپسې لوی متیازې دریم د باد وتل څلورم د وړو یا د لویو متیازو د ځای نه البته د چینجي وتل دا څلور هغه صورتونه دي چې په دې باندې هغه مسلمان ورور چې اودس لري په دې باندې اودس ماتیږي پنځم د بدن د کومې حصې نه وینه او زوې وتل د چا په بدن کې که دانه وي یا همدارنګه بدن یې څه خوک غوندې شي یا غوڅ شي د هغه نه وینه را اوزي په دې باندې اودس ماتیږي خو د وینې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو باید متوجه شو که ستاسو لاس په څه باندې غوڅ شه صرف پوستکی لرې شه په هغه کې وینه راښکاره شوه په دې باندې اودس نه ماتیږي تر څو چې هغه وینه د خپل ځای نه حرکت ونه کړي که وینې د خپل ځای نه حرکت وکه نو اودس پرې مات دی او په صرف د وینې د ښکاره کېدلو باندې په دې باندې اودس نه ماتیږي شپږم په ډکه خوله باندې قی کول دا زموږ فقهاو لیکلي او که چیرې لږ لږ څو ځله پرله پسې قی وکه نو په دې صورت کې هم اودس ماتیږي که په ډکه خوله باندې قی نه و بلکه لږ و په هغه باندې اودس مات نه دی خو که په ډکه خوله باندې هغه استفراق او قی وکړه فقهاو دا لیکلي چې په هغه باندې اودس ماتیږي اووم په لاړو کې د وینې موجودیت چې کله زمونږ د یو مسلمان رور یا زمونږ د یو مسلمان خور خوله وینې شي په دې صورت کې د دې اودس مات دی خو فقهاو لیکلي که دا وینه په لاړو باندې زیاته وي او که وینه د لاړو نه کمه وه نو په دې صورت کې اودس مات نه دی خو احتیاط په دې کې دی که صرف د هغه وینې مزه تاسو په خپل خولې کې حس کړئ نو بهتره خبره دا ده چې تاسو اودس وکړئ او که چیرې د اودس کولو په وخت کې د ستاسې د غاښونو یا د وورۍ نه وینه روانیږي تر هغې اودس کول په کار نه دي تر څو چې هغه وینه بنده شوې اتم صورت چې په هغه باندې اودس ماتیږي هغه عادي مریضي ده یا طبیعي مریضي ده چې په خویندو باندې راځي که هغه حیض وي او که نفاس وي نفاس کې خو خیر خیر چې حیض هم راغی په هغه باندې هم اودس ماتیږي نه هم که چیرې د زنانه د تی څخه د شودو نه پرته نور څه لکه زوه یا نور شیان راووځي په دې صورت کې هم اودس ماتیږي بغیر د شودو نه که نور څه د هغه نه روان ویسیږي چې هغه زوي وي یا نور شیان وي فقهاو لیکلي چې په دې باندې هم اودس ماتیږي لسم که چیرې سترګې پړسېدلې وي او په دغه وخت کې د دغه سترګو د پړسېدلو نه چې تکلیف لري د هغه نه څه اوبه او زوې را روانې شي نو په دې صورت کې زموږ فقهاو لیکلي چې هم په دې باندې اودس ماتیږي او یوې خبرې ته قدرمن اوریدونکو باید متوجه شو هغه اوبه چې د درد په وخت هغه اوبه چې د درد په وخت کې د سترګو یا د تلی څخه ووځي که چیرې نوموړې اوبه روانې او جاري اوسیږي هغه نه درېږي په دې صورت کې بیا په دې باندې اودس نه ماتیږي او دویم که چیرې یو بنده د الله د ویرې نه جاړي د هغه د سترګو نه جاري اوبه روانې اوښکې په دې صورت کې هم اودس نه ماتیږي بلکې په هغه کې ثواب دا اول حالت و چې په هغه باندې اودس ماتېده چې هغه لس صورتونه و چې ما تاسو ته وړاندې کړل دویم حالت زموږ فقهاو هم ذکر کړی چې هغه څلور صورتونه دي چې په هغه باندې اودس ماتیږي اول په ډډه یا په ملاسته ویده کیدل که زمونږ یو مسلمان خور یا زمونږ یو مسلمان ورور ډډه لګولې وي او ملاست وي په هغه باندې خوب راشي نو دا اودس یې مات شو په دې باندې زمونږ علما ډیر بېطرفیږي چې اصل ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده او د استرخا مفاصلو سبب څه شی دی هغه خوب دی یعنې په ډډه یا په ملاسته باندې ویده کیدل دا هم اودس ماتوي دویم بېهوشه کیدل که یو مسلمانه خور یا زموږ یو مسلمان ورور په هغه باندې بېهوشي راشي بېهوشه شي نو د هغه اودس مات دی ځکه په بېهوشي کې هم استرخا د مفاصلو راځي دریم کله چې یو مسلمان بنده نشه شي ګناهګار مسلمان به ورته ووایي چې هغه نشه استعمال کړې وي او د هغې په وجه انسان نشه شي لکه شراب یې څکلي وي نو په هغه باندې بېهوشي راشي یا ځینې داسې داروګان او دوا استعمال کړي چې په هغه باندې په انسان باندې بېهوشي راشي نو که داسې انسان اودس ولري او په هغه باندې بېهوشي راشي نو اودس یې مات دی څلورم په مانځه کې البته په اوچت آواز باندې خندا کول چې هغه ته زموږ فقها قهقه خندا ویلې ده په دې باندې هم اودس ماتیږي یوې خبرې ته قدرمن اوریدونکو باید متوجه شو چې خندا په درې ډوله ده یو تبسم دویم زیح او دریم چې د قهقه تبسم دې ته وایي چې صرف هغه شونډې دې خلاصې شي او غاښونه دې ښکاره شي نه په خپله آواز واوري او نه بل څوک آواز واوري چې په مانځه کې ولاړ وي او په داسې طریقه سره څوک تبسم وکړي نه مانځه ته نقصان شته او نه اوداسه ته نقصان شته دویم چې دی زحک دی زحک دې ته ویل کیږي چې داسې وخاندي چې په خپله واوري او په خوا کې که څوک ولاړ وي هغه یې وانه که زمونږ یو مسلمانه خور یا یو مسلمان ورور په مانځه کې زهق وکړي یعنې دومره وخاندي چې په خپله یې واوري خو که په خوا کې څوک ولاړ دي هغه یې وانه وري په دې صورت کې د دې مونځ فاسد دی خو اودس یې مات نه دی اودس ته نقصان نه دی رسېدلی او دریم صورت چې د قهقه ده هغه دې ته ویل کېږي چې په خپله یې واوري او چې په خوا کې د څوک ولاړي هغه یې واوري نو که په مانځه کې داسې چا وخندل چې خپله یې واورېدل او چې په خوا کې څوک ولاړ و هغه هم واورېده اودس یې مات دی مونځ یې فاسد دی د اودس کول بیا پرې لازم دي او همدارنګه د مانځه راګرځول هم پرې فرض او لازم دا د اودس ماتوونکي اوس د اوداسه مکروهات چې اودس په څه باندې مکروه کیږي د اوداسه په مکروهاتو کې هغه شیان شامل دي چې په هغې سره اودس نه ماتیږي خو د اودس ثواب نه پوره کیږي کم د اودس ثواب چې الله تا ته درکوي د هغه ثواب نه پوره کیږي او د ګناه ویره هم پکې شته او فقهاو زموږ د اوداسه مکروهات تقریبا نه دانې بیان کړي دي اول د اوداسه ترتیب بدلول ترتیب خو داسې دی چې کله ته اودس ته کینې اول به استنجا کوې د هغه نه به وروسته درې واره خپل لاسونه وینځې بیا به خوله وینځې بیا به پوزه بیا مخ بیا لاسونه بیا سر مسه به کوې بیا به پښې وینځې او اوس که ته ترتیب غلط کې مخکې د دې نه چې خپل خولې ته اوبه واچوې خپل پوزې ته اوبه واچوې نو دا اودس مکروه کوي کم ثواب چې په اوداسه کې دی هغه ثواب نه محروم کیږي دویم په ناپاک ځای کې اودس کول په ناپاک ځای کې اودس کول هغه څوک چې په ناپاک ځای کې اودس کول کوي د اودس مکرو دی ځکه په هغه کې د دې ویره ده چې د دې جامې پلیتې نه شي دریم د ضرورت نه زیاتې اوبه استعمالول کمه اوبه چې مناسب دي چې درې وارې پې مخ وینځه درې وارې لاسونه درې وارې پښې درې وارې خوره درې وارې پوزه د دې نه چې زیاتې اوبه استعمالوي دا په اوداسه کې مکروه دي په مخکې خپرونه کې به تاسو اورېدلي څلورم د اوداسه په وخت کې د دنیا خبرې کول دا هم اوداس مکرو کوي خو که کومه ضروري خبره اوسیږي بیا د هغې خبرې باک کول نشته خو بغیر د ضرورت نه په اوداسه کې د دنیایي خبرو کول د اوداس مکروه کوي پنځم په مخ یا په نورو اندامونو باندې د بدن په نورو غړو باندې په زوره اوبه شیندل یا د غرغړې په وخت کې مختلف اوازونه کول نو چې اوبه را اخلې ډېرې ورو به یې پورته کې په خپل تندي به یې واچې مخ به وینځې همدارنګه خپل لاسونه به وینځې خو په زوره مخ ته اوبه شیندل او همدارنګه په زوره لاسو ته اوبه شیندل په زوره پښو باندې اوبه اچول د اودس مکرو کوي او د اودس ثواب تا ته نه رسیږي شپږم د درې ځلو نه زیات د یو اندام وینځل د مخ وینځل یو وارې فرض دي د لاسو وینځل یو وارې فرض دي د پښو وینځل یو وارې فرض دي او درې وارې وینځل سنت دي که ته د درې وارو نه هغه بره وینځې نو د اودس مکروه کوي اوم یو اندام وینځل او بیرته وچول بغیر د ضرورت نه مخ وینځې وچوې بیا لاس وینځې چې لاسونه دې ووینځل دا وچوې او بیرته وروسته پسې پښې وینځې نو دا هم اودس مکرو کوي اتم په ښي لاس پوزه پاکول نهم اول چپه پښه یا چپ لاس وینځل چې دا د اودس ترتیب هم غلطیږي نو ابتدا به تیامن چې ته د ښي طرف نه شروع کړې او دس وکړې دا سنت ده په اوداسه کې نو چې ته اول چپ لاس وینځې بیا راسته یا چپه پښه بیا راسته په دې باندې هم اودس مکرو کیږي دا خو د اوداسه نواقص او د اوداسه مکروهات اوس هغه شی چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي په ناسته نری غوندې د خوب حمله چې ناست یې نرۍ غونې د خوب حمله در باندې راغله په دې باندې اودس نه ماتیږي تر څو چې پرېوتی نه دویم په سجده کې په چا د خوب غوندې حالت راتللو باندې هم اودس نه ماتیږي او په قیام کې هم ځکه چې ما ویلې اصلي ناقص پاره د اوداسه استرخا د مفاصلو ده که استرخا د مفاصلو وای نو دلته به دا پرېوتی وای دریم د اودس نه وروسته چې کومه زنانه خپل ماشوم ته تای او شیدې ورکړي په دې باندې هم اودس نه ماتیږي همدارنګه د اودس نه وروسته که د خاوند لاس په ښځې لګیږي یا د ښځې لاس په خاوند باندې لګیږي په دې باندې هم اودس نه ماتیږي تر څو چې خروج من السبیلین یې راغلی همدارنګه د اودس کولو نه وروسته د نوکانو پرې کولو سره هم اودس نه ماتیږي چې زمونږ یو مسلمان خور اودس کړی وي یا زمونږ یو مسلمان رور اودس کړی وي د اودس نه وروسته خپل نوکان واخلي په دې باندې اودس نه ماتیږي خو تر هغه وخته پورې چې د دې د بدن نه یعنې بدن وینې شوی نه او د هغه نه وینه نه روانه شي جهان تعالی آل شان چې اودس نه وي اصلا لمونځ نه کیږي نو باید چې په ډیره دقیقه توګه باندې د اوداسه فرایضو ته د اوداسه سنتو ته موږ او تاسو په دقیقه توګه متوجه شو همدارنګه هغه څیزونو ته متوجه یو چې هغه باندې اودس ماتیږي یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس مکرو کیږي یا هغه څیزونه چې په هغه باندې اودس نه ماتیږي ډیر په دقیقه تو باندې متوجه شو تر څو زموږ مونځ صحیح مونځ وګرځي د اودس کولو په وخت کې که د چا په غاښونو کې سپین زر یا سره زر لګېدلي وي د هغه ویستل ضروري نه دي لاکن که چا مصنوعي غاښونه لګولي ول او د هغه ویستل ډیر آسانه ول نو د اودس کولو نه مخکې ویستل پکار دي چې هغه وباسي او وروسته د هغه نه اودس وکړي همدارنګه دې ته باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل نه وروسته اودس کول ضروري نه دي چا چې لمبلي او غسل کړی په ابتدا کې اودس وکړه او وی لمبلې غسل یې وکړه نو د غسل نه وروسته بل اوداسه ته ضرورت نشته همدارنګه دې ته متوجه شو که د چا په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي اکثره زموږ خویندې اوړه لمدوي که زموږ د خویندو په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي او د اوداسه په وخت کې نوکونو لاندې ځای وچ پاتې شي نو اودس نه کیږي او که په داسې اودس باندې زموږ یو مسلمانه خور یا ورور چې د هغه په لاسونو کې نوکانو کې څه شی نښتي وي او هغه ځای لوند نه شي نو په داسې اوداسه باندې مونځ هم نه کیږي ځکه چې اودس نه دی شوی نو مونځ به څنګه وشي او دا د رنګ ناخون حکم هم دی هغه خویندې چې رنګ ناخون لګوي که سل واره هم اودس وکړي د هغو اودس نه ده شوی نو چې اودس نه ده شوی لمونځ به چېرته وشي همدارنګه که چاته د اودس کولو نه وروسته دا خبره معلومه شوه چې کوم ځای ورڅخه وچ پاتې شوی دی د هغه ځای وینځل په کار دي سلف پر لاس راکش کولو باندې هغه ځای نه لمدیږي او کفایت نه کوي بلکې د هغه ځای وینځل په کار دی او که چیرې په چا څه دانه یا بل څه وي او په هغې د اوبلو اچولو سره مریضي زیاتیږي نو په هغه ځای باندې دې مسحه وکړي د چا په بدن کې دانه ختلې ده نو که غسل کوي او همدارنګه که اودس کوي نو که اوبه ورته رسیږي هغې دانې ته نقصان رسوي نو صرف مسحه په هغې باندې کفایت کوي چې هغه مسحه کړي همدارنګه که چیرې د دانې د پاسه څه پټۍ لګېدلې وي یا په هغه باندې څه شی تړل شوي وي او د هغې په خلاصولو څه تکلیف وي نو مسه کول روا دي چې په هغې پټۍ او او په موضوع باندې مسه کول جایز دي د صاحبینو په نزد باندې په هغه جرابو باندې چې سخینې یعنې ډبلې وي هم مسه جواز لري خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې هغو جرابو باندې مسح رواجه چې تر نیمایي پورې په چرم پوښل شوي وي او چې کومې نن عادي جرابې دي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په دې باندې مسح نه کیږي او که چاته تکلیف وي چې همیشه د هغو نه د متیازو څاڅکي تویږي یا د هغه کم زخم وي چې هغه نه همیشه وینه روانه وي نو په هغه وخت کې اودس کول په کار دی په کوم وخت کې چې دغه وینه ودرېږي او د متیازو څاڅکي وچ شي او که وینه نه درېږي او همدارنګه متیازو څاڅکي نه درېږي نو اودس دې وکړي البته د هر لمانځه دپاره به بیل بیل اودس کوي تر څو چې د لمانځه وخت نه وي خارج شوی نو په دغه اوداسه باندې نفل هم کولی شي او همدارنګه هر ډول لمونځ پرې کولی شي خو چې وخت د لمانځه وته بیا اودس مات دی نو بل لمانځه دپاره به بیا دا ځانګړی اودس کوي په مخکینۍ خبرو کې ما تاسو ته مسح یاده کړه د مسح معنا لاس راښکل دي او په شریعت کې په خاص ځای لاس راښکلو ته مسح وایي او د مسح کولو څو صورتونه دي لومړی هغه مسح ده چې د اوداسه پر وخت په سر باندې کیږي چې هغه فرض ده دویم هغه مسح ده چې د زخم یا پر پښو باندې د موضوع له وجې نه لازمیږي چې د هغې څو صورتونه دي که چیرې په بدن باندې د زخم دانه یا په هغه کې کم بل زخم وي او د اوبو په اچولو سره تا ته نقصان رسیږي نو په هغه ځای لاس راښکل کافي دي او که چیرې د لاس راښکلو هم نقصان و چې تا په هغه زخم باندې خپل راس راکاږو تاسو ته تکلیف در رسېده نو همدا ځای همدغسې که پرېږدې هم دې اودس کیږي چې مسه مونه کې فقه اسلامي په څلور شپېتمه صفحه کې دا لیکلي دي کوم کس چې موضع یا جرابې اچولې وي په هغه باندې یو شپه او یو ورځ مسه کولی شي که هغه مقیم وي او که په سفر کې نو په هغه باندې درې ورځې او درې شپې مسه کولی شي او هغه څوک چې بې اودسه وي هغه قرآن کریم ته هم لاس نشي وروړی د شکر سجده د تلاوت سجده هم نشي کولی قرآن کریم هم لیکلی نشي او همدارنګه د ترجمې والا قرآن کریم ته دې هم لاس نه وروږدوي او نابالغه ماشومان او هغه کسان چې قرآن په یادو لولي نو هغوی د یادو لوستلی شي هغو دپاره باک نشته دی دا د اوداسه مسائل و چې ختم شو اوس د غسل مسائل غسل څه ته وایي غسل د ټول بدن وینځلو ته غسل ویل کیږي په شریعت کې د ناپاکي د لرې کولو یا د ثواب حاصلولو لپاره په خاصه طریقه د ځان وینځل دې ته غسل وایي او غسل په څلور قسمه دی اول فرض دویم واجب دریم سنت څلورم مستحب له جنابت حیث او نفاس څخه وروسته که غسل کول دا فرض دي لکه الله رب العزت فرمای په صورت مایده کې و ان کنتم جنوبا فطهرو مړی ته غسل ورکول په ژوندیو باندې دا واجب دي دا واجب غسل د جمعې او د اخترونو او د احرام تړلو لپاره همدارنګه د عرفات په وخت کې غسل کول دا سنت دي مستحب غسل چې کله بالغ کافر چې مسلمان شي یا د څه ګناه نه د توبې کولو لپاره که څوک غسل کوي دا مستحب دي همدارنګه که یو کافر مسلمان کیږي هغه لپاره هم مستحب ده چې غسل وکړي البته که چیرې بالغ کافر په داسې حال کې مسلمان شي چې جنوب وي نو په هغه باندې بیا غسل کول واجب او په هغه څیزونو باندې چې غسل واجبیږي موجبات د غسل هغه به تاسو ته ډیر په دقیقه توګه باندې معلوم وي زه نه غواړم چې هغه باندې تاسو ته په دې خپرونه کې بحث وکړم ځکه زموږ خویندې او زموږ ورونه ټول دا خبرې اوري او دا مناسب هم نه دي چې په خپرونه کې دا ووایم اکثر ورونه او خویندې به په دې باندې پوهیږي په دې باندې پوه شو چې غسل کې درې شیان فرض دي اول د خولې وینځل دویم د پوزې وینځل دریم د ټول بدن وینځل نو که زموږ یو مسلمانې خور یا مسلمان ورور په غسل کې د خپل خوله ونینځله یا یې پوزه پرېښودله غسل نه دی شوی او همدارنګه که د هغه په ټول بدن کې په اندازه د یو ویښته هم وچ پاتې شي غسل نه دی شوی خو دونه ضروري خبره نه ده چې پوزه کې دونه اوبه کش کړي چې د خپل پوزه ترخه کړي نه پوزه لمده کړه او په غسل کې د خولې وینځل فرض دي او غرغره کول پکې یو مستحب او سنت کار او همدارنګه خویندو ته دا پکار ده چې د غسل کولو په وخت کې د ویښتو آخري حصې ته اوبه ورسوي او سړی باید ګیره خپل خلال کړي او اوبه به د ویښتانو بیخونو ته رسوي او که زموږ د خویندو کمڅۍ وي د خپل ویښتان یې اوبدلي ول نو د غسل په حالت کې د بیخ د ویښتانو بیخ ته چې اوبه ورسېدلې دا کفایت کوي که خپله کوڅۍ لمدې هم نه شوې غسل یې شوی په دې کې باب نشته د غسل سنتونه په غسل کې اوه شیان سنت دي اول د الله رضا لپاره د پاکېدلو نیت یعنی د طهارت او د پاکی نیت چې کله غسل کوي دویم دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې وینځل دریم که چیرته په جامه کې څه ناپاکي وي د هغې لرې کول او بیا پوره غسل کول څلورم استنجا کول پنځم اودس کول شپږم په ټول وجود درې ځله اوبه اچول اووم، په پټ ځای کې جامې اغوستل او لامبل د غسل کولو طریقه د غسل کولو سنت طریقه دا ده چې اول باید لاسونه تر مړوندونو پورې ووینځلی شي بیا وروسته د دې نه استنجا وشي او ورپسې ناپاکي د خپل بدن نه لرې شي د دې نه وروسته صحیح اودس وشي کومه اودس چې د لمانځه دپاره کیږي او د اوداسه نه دې وروسته درې ځلې په خپل بدن باندې اوبه واچوي اولې چې په خپل بدن باندې اوبه واچولې نو د خپل ټول بدن دې وموږي په لاس باندې چې کوم ځای وچ پاتې نه شي بیا دې دې نه وروسته دویم وار او دریم ځل په ټول بدن باندې اوبه واچوي د غسل آداب زمونږ فقهاو د غسل آداب تقریبا اوو شیان ذکر کړي دي اول دا چې په ناسته باندې غسل کول دویم د پاکی نیت دریم چې زیاتې اوبه مصرف نه کړي څلورم د وجود موږل او د وجود مښل په لاس باندې پنځم په پټ ځای کې غسل کول شپږم قبلې لور ته مخ نه کول چې کله غسل کوي قبلې ته به نه مخ نه اړوي اووم په پاک ځای کې غسل کول او یوې خبرې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل په وخت کې باید انسان ستر وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله حی ستیر یحب الحیاء والتستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر رسول الله فرمایي چې الله رب العزت حیاناک او پرده پوش دی او حیا او پرده پوشي خوښوي چې کله ستاسو نه څوک غسل کوي نو پرده دې وکړي اصلا یو نیکر خو باید په ځان وي چې د ځنګنو نه تر نامه پورې بدن وي پټ وي او فقهاو دا لیکلي چې څوک په اوداسه کې په غسل کې د خپل هغه عورت نه پټوي حتی فقهاو دا لیکلي که یو ځای کې دا شاهدي ورکوي د هغه شاهدي هم نه قبلیږي او په آخر کې به یوه یادونه تاسو ته وکړم که څوک د باران یا د حوز یا د سین په اوبو دومره لوند شي چې اوبه یې پوزې او خولې ته ورسیږي او بدن یې ښه لوند خیش شي نو دغه سړي غسل وشو او بیا ورته غسل کول نه دي پکار البته هغه فرض ترې ووتی اګر که په مسنونه طریقه غسل نه ده شوی دویم په غسلخانه کې متیازې کول مناسب کار نه دی چې کوم ځای کې غسل کوي ځکه کیدای شي چې د هغه څاڅکي ستا بدن ته ووځي او دې ته متوجه اوسئ هغه څوک چې په غسلخانه کې یا هغه ځای کې اودس کوي چې هلته متیازې کوي هغه ته به شل تشویشونه او وسوسې پیدا کیږي دریم د غسل په وخت کې د سنتو او فرضو خیال ساتل پکار دي تر څو چې غسل په صحیح توګه باندې ادا شي نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تیمم په مسائلو تاسو ته غږیږو چې تیمم څه ته وایي او په کوم وخت کې تیمم کیږي او د آزان او د اقامت په باره کې نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل